بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فانصحوني وسددوني وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم ای مؤمنانو! د ایمان صفات ځان کښې پیدا کړئ او په مالونو او اختلافاتو کښې مه نښلئ. ميزان ميزان ميزان د قرآن کریم په صریحو ایاتونو او مبارکو احادیثو د اسلامي دولت او مخالفو ډلو موازنه الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم شان دا میزان او تله رالېږلې ده حق او باطل ښه او بد کچه او کره خبره دا به موږ په قرآن عظیم شان باندې تلو چې ایا څوک تکفیرین او خوارج او دارنګې نو راځئ دا د الله سبحانه وتعالی کتاب میزان تله ده چې خوبت په دې باندې وتلو الله وایي چې کله ستاسې په هر کار کې اختلاف پیدا کېږي باید چې تاسو یې په قرآن او سنت باندې حل او فصل کړئ اوس د دې خلکو سره فیصله کوو دا زمونږ او د دې اختلاف په دې آیات باندې پېښ کوو چې آیا موږ خوارج باغین او دارنګې تکفیرین یو که دا خلک د شریعت د لارې نه اوړېدلي دي. نعوذ بالله من ذلک لږ مختصر په دې باندې موږ اوس دا مسله پېش کوو الله سبحانه وتعالی وایي ولا یزالون همیشه به دا یهودیان او دا نصرانیان او دا کافر یقاتلونکم چې دی به قتال کوي ستاسو سره مطلب د دې مسئلې خبرې مې دا دی، مشت نمونه يې خروار چمريکي او د دې دې غلامانو چې جنګ شروع کړ او د مجاهدينو نه يې ډېر مجاهدين شهيدان هم کړل او ويې نيول هم او حياګانې يې هم واغستې، زنانه هم او د لعل مسجد زنانه يې چې کوم دی په بهر ملکونو باندې خرڅې کړې، اوس هم د امريکې وغيره د دغه ملکونو کې کلبونو کې نعوذ بالله اسيراتې دي او حيا يې اغستل کېږي. په شمول د عافیې صدیقې باندې چې هغه اوس هم د امریکې په جیلونو کې ده ډېر جوماتونه او مدرسې وران شول او قرآن عظیم شان شهید شو ډېر کورونه وران شول او دارنګې ډېر ماشومان یتیمان شول او ډېرې زنانه دا چې کوم دی کونډې شولې او ډېرې میندې مورې شولې او ډېرو ځوانانو او بوډاګانو خپل ژوند د لاسه ورکړ خپل کورونه مهاجر شول او دغه قبایلو چې په مونږ امارت اسلامي باندې غیرت کړی وو هغوی د پاکستان غلام حکومت سره اتحاد په دې وجه شروع کړ چې دغه غلام ترې نه دغه مجاهدین غوښتل او دې وله نه ورکول غیرت یې په ایمان او اسلام او شریعت او په خپل رور وکړو او خبره دې ته اخر راورسېده چې هغوی مهاجر شول او هجرت ته مجبور شول او د دې غلامانو چې مونږ شهیدان کولو او مونږ یې نیولو او مونږ یې اسیران کولو دا جنګ دا په څه باندې شروع و؟ دا په ایمان باندې او دا په نظام باندې اوس چې تاسې د دغه پاکستان او ایران او افغانستان سره غلامان شولئ او ستاسې کفالې کوي او تاسو له تنخواګانې در کوي او تاسو له علاجونه کوي تاسو یې مرتد کړئ که هغوی مسلمانان شوي دي تاسو غلامان تلئ او که هغوی مسلمانان شوي، دا جنګ یې ولې تاسو سره پرېښود؟ که تاسو ویې ویل چې مونږ دیر سره خبره کړې ده او په اسلام کې ډزبندي شته دی، نو زه تاته وایم که اسلام کې ډزبندي وي، نو په اسلام کې شهیدان خرڅول، په اسلام کې اسیران او اسیرات یې خرڅول، او ميندې خويندې خرڅول او دا په امريکې باندې پلورل دا په اسلام کې شته او يو بي ايمانه دا بيان هم کړی دی چې فوجيان يې مسلمانان چې کوم دی ثابت کړي دي مجاهدين يې تکفيرين او دا رنګې خوارج ثابت کړي دي بي ايمانه او بې دا دليل ويلی چې الحرب خدعه د پاکستان حکومت وي چې د امريکې سره دی نو دا چل ورکوي نو بې ایمانه دا چل ول دې حد ته ویلی کېږي چې خپله خور او مور، خپل جوماتونه او مدرسې او قرآن او خپل استادان او خپل شیهان شهیدان کوي او په امریکې باندې خرڅوي او حیات یې نه اخلي، تاسو خو حیوانات هم وشرمول بې ایمانه او تاسو دې ته بیا مسلمانان هم یوئ، د دغو نه خو څه ګیله نه ده، دغه ملکونه خو لاس ته دغه غلامانو خو ایمان د لاسه ورکړی، خو زه دغه مجاهدینو ته وایم. چې دوی د مجاهدینو په نوم باندې جنګ او جهاد شروع کړ له دې ملکونو سره او اوس د دغه ملکونو سره غلامان شول. که دوی بیا هم وایي چې موږ دغه شیخان او مدرسې او دغه جوماتونه او دغه قرآن عظیم شان او کتابونه او دغه غیرتونه او دغه طالبان او طالبات یې د لاسه ورکړل او موږ دا غلامي هم قبوله کړله، نو بیا دې بېمانو ته ویم چې دا غلامي بیا څه رنګې قبوله کړله چې کومو خلکو په تاسو باندې غیرت کړی و او خپل کورونه دا یې وران کړه او هغوی مهاجر شول او هجرت ته اړ شول او دغه علاقې ما خو نیولې وې او هغه علاقو ته هجرت وکړو او تاسو بېمانه بیا هغه دښمن چې د هغو خپلو هغو خپل دښمن کړ ستاسو په سر باندې هغه دښمن پردي تاسو خپل کړل او بیا هغه خلک چې ستاسو باندې غیرت کړی وو، تاسې بیا د هغو د دښمنانو سره ودرېدلې او په هغو باندې مو شروع وکړل او دا اعلان هم وکړ چې په درې ورځو کې د ننګرهار نه تاسو ورکزو پاکستان ته واوړئ او که وانه وړئ نو زموږ به درسره د جنګ اعلان وي. داسې چېرته یو ایماندار کوي، اوس دغه بې ایمانه ایمان خرڅوونکي، شریعت او قرآن او سنت او امارت خرڅوونکي او امارت بدناموونکي راولګېدل او یې موږ امارتیان یو، دا امارتين نه دا غلامان دي زه دې ته ويم چې تاسو بيا دغه کفر سره څرنګه دا په کوم شريعت په کومه خوله باندې په کوم قانون باندې تاسو دغه ظلمونه هم يې کړل او بيا تاسو مسلمانان خپلو کې دوه ډلې کړل او په خپلو کې تاسو شرعي نظام باندې ګزار شروع کړ په هغه شرعي نظام باندې هغه خلافت اسلامي باندې چې هغه د امير المؤمنين په قيادت کې منځته راغلی دی او تاسې په هغه باندې د تکفیر او دا دا فتوې ورکړې بې ایمانو او بیا زه دغه تحریکیانو ته هم ویم چې تاسو دا دونه قربانیانې ورکړلې اوس په کابل کې ازاد ګرځئ او یا په اسلام اباد کې ګرځئ او دغه ملکانو به ویل چې دا د اسای یو ګیم را روان دی او کشران نه پوهېږي نو اوس زه دغه مجاهدینو ته چې په باجوړ کې او سار تغدیر کې او کونړ کې دلته یې جنګونه شروع کړل او مختلف ظلمونه او قصې قطارې وشولې، هغه تاسو ته معلومې دي. اوس دغه خلک په اسلام اباد کې او په پېښور کې او په باجوړ کې او په کونړ کې او په جلال اباد کې او په کابل کې د څڼو سره ګرځي، نو چې دغه عوام یې ویني او دغه ښځې او دغه ملکان، ابه نه وي چې دا بې ایمانو ته خو موږ ویل چې دا راستا یې ګېمونه دي. خو دا کشران نه پوهېدل، هسې زموږ ملکونه وران کړل، نو هغه مجاهدین او جهاد یې بدنام نه کړ، دې ډیمانو، دې مشرانو الله به دې تپوس نه کوي؟ او د دېو نه زه دا تپوس کوم چې کافر خو به همېشه تاسو سره جنګوي، دا تاسو څرنګه د دې د دې کفارو څه کوم دی خپلوان شول او دېو د سره جنګ پرېښود او که تاسو یې وایي موږ ډلبندی کړی نو بیا څرنګه تاسو د غلامانو سره راځئ او دلته په خلافت اسلامي باندې ګذار کوئ، دا ډلبندي په شریعت کې شته، دې ته ډلبندي نه وایي، دې ته غلامي. او دغه ظالمان چې دا څوک د خلافت اسلامي نه باغیان دي او خوارج د نو د خوارجو یو نښه دا ده کافر به پرېږدي او مسلمانان به وژني دوی کافر پرېښودل او مسلمانانو ته یې ماشین راواړو نو دغه خوارج او دغه باغیان چې شرعي نظام نه مني او دغه تکفیریان چې مسلمانان او خلافت اسلامي والا ته چې کوم دی د کافر ستاسې د دین نه دا خلک یې څنګه له دین نه اړولي، دی د شرعي نظام نه، د خلافت اسلامي نه، دی د جهاد نه، دی د هجرت نه، دی د دې نه چې د مسلمان سره به مرسته کړي او د کافر سره به دښمني کړي، دی اوس د دې نه واړول، دی د کافر سره دوستانه شروع کړله، مسلمان ته تکفیري او په هغې او دارنګه نور نو منافق دی او مسلمان پسې تشکیلونه کوي دی واپس له ددغه قانون نه ان استطاعوا الله وایي که چرې وسې بر شي او وسې وشي خو اوس الله سبحانه وتعالی وایي ومن یرتدد منکم او څوک چې واوړي د ستاسو نه عن دینه د خپل قانون نه د خپل شریعت نه د جهاد نه غلامي اختیار کړله او فیموت او مردار شو وهو کافر او حال دا دی چې دا دقه شان کافر او مرتد او غلام و فاولئک حبطت اعمالهم نو دا کسان برباد تبا او برباد دي عملونه د دیو فی دنیا دنیا کې دنیا کې ورته مهاجر او په دنیا کې ورته غازي او طالب او امارت اسلامي نه شي ویلی دا بیا بې ایمانه شو اعمال یې برباد شول په دغه عملونو بیا خلاصیږي نه که د کفارو په غلامۍ کښې په مسلمان جنګ کوو مسلمان ونیو او دا رنګې وسې پې بر شو مردارۍ بیا بیا بې پریږدي نه چې دا مجاهد دی او یا دا دی او یا دا دی او یا دا دی هغه عملونه خو یې برباد شول هغه کوم جهادونه او کوم نومونه او عزتونه چیو غلامي مه کوه ارتداد مه کوه آمنو ایمان راوړه مؤمنه الله وایي ای غلامي مه کوه او دارنګې خپلې بنګړې وغیره په هجرت باندې مه غوره کوه والذین هاجرو هجرت وکړه وجاهدو بلکې د دغه کافرو غلامي پرېږده جهاد ورسره وکړه او فی سبیل الله جهاد چې کې نو د شرعي نظام دپاره یې وکړه د خلافت اسلامي دپاره یې وکړه د الله د رضا دپاره نه د قومیت دپاره او د خپلې مشرۍ دپاره او دې بېمانه خو مونږ ته اقرار کړی دی نو چې دا دونه وخت چې کوم دی مونږ دا جهاد کوو اوس به مشري بل څوک کوي مشري خو د دې نه څو کالي نه ښې نور مشران کوي خو شیطانان دي بېمانه دي دا دنیا ته ثابتوي چې دا مونږ څه کول دا د خپلې مشرۍ لپاره هم کول دا هم د خلافت اسلامي او د شرعي نظام لپاره نه کول نو الله سبحانه وتعالی وایي چا کې چې ایمان مهاجر او مجاهد فی سبیل الله یو غلام نه د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته قدرمنو اورېدونکو! په دې هیله یو چې تاسې به ټول روغ جوړ خوښ خوشحاله اوسئ. تمه لرو چې د خلافت غږ راډیو خپرونې به تاسې په ډېره مینه اورئ. قدرمنو مؤمن ولسونو! تاسې ته معلومه ده چې د خلافت پسې خلک په نړېواله کچه تبلیغات کوي او اسلامي خلافت بدناموي، د اسلامي خلافت مجاهدین بدناموي او قسم په قسم تورونه ورپسې لګوي، د دروغو تهمتونه ورپسې لګوي، کله وایي چې ماشومان وژني، ماشومان حلالوي، ځوانان وژني او مکتبونه یې بند کړل، کلینیکونه یې بند کړل، ښوونیز مرکزونه نه لري او ماشومان سبقونو ته نه ځي، مدرسو ته نه ځي، ښوونیزو مراکزو ته نه ځي، کلینیکونه بند دي، ډاکټران نه شته، ډاکټران وژني، داسې قسم په قسم اوازې کوي، د دروغو اوازې کوي او عام مسلمانان د اسلامي خلافت څخه زړه توري کوي. ته غربپالې رسنۍ اسلامي خلافت بدناموې نو قدرمنو اورېدونکو راځئ زه هم نن یوې سیمې ته راغلی یم د عامو خلکو له ژوند څخه مو خبروم د ځینو عوامو سره غږېدلی یم چې تاسې حقیقت ځان ته د دې عوامو له خبرو معلوم کړئ چې دا عوام د مجاهدینو سره څومره خوشحاله دي وګورئ چې دا عوام د مجاهدینو وروڼو سره څومره خوشحاله دي څومره متاثره دي د مجاهدینو وروڼو څخه دلته خو ماشاءالله ډېر ښايسته ساعت تېرېږي او انشاءالله اسلامي قانون دی او ټول مجاهدين خو زموږ داسې وروڼه هم دي او الحمدلله ډېر ښايسته خلک دي او ډېر خوشحالۍ باندې ژوند تېروو الحمدلله او ټول داسې دي لکه زموږ خپل وروڼه چې لکه يو سړی چې خپل کشر ورور ته یوه خبره که دغسې الحمدالله ډېر ښایسته دي او ډېر ښایسته ژوند هم تېرېږي الحمدالله ډېره ښه ده څنګه دوکانداري دې څنګه روانه ده په اقتصادي برخه کښې دې کوم بدلون راغلی که نه دوکانداري دې مخکې ډېره کېده که اوس ډېره کېږي یاره الحمدالله اوس خو ډېره کېږي مخکې خو زه داسې وم چې جلال اباد ښار کښې مې کار کوم او اوس الحمدالله چې دلته راغلی یم او بس دا مې ځان سره پرېکړه وکړه چې نور به نه ځم که نه مطلب اخلاق څنګه یې، چلند یې درسره څنګه یې، کله چې د مانځه وخت شي تاسې په کوم شکل باندې مانځه طرف ته دعوت کوئ، د هغوی غوښتنې ستاسو څخه څه یې، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د شعبې مجاهدین وروڼه تاسې ته څه ویل لري، لکه دلته چې راشي ستاسو څخه یې غوښتنې څه یې. یاره اوسه پورې خو الحمدلله هغو موږ سره ډېر ډېر زیات ښه دي بې حده دومره حوصله دوکاندارانو سره کوي چې حد نه وتلې حوصله کوي بلکې موږ ته څو څو پېرې دا دغه کړی دی چې اذان وشي نو دا د دې دپاره وشي چې بس دنیا کار بند او د الله طرف ته روان شئ د جومات طرف ته چې بس هلته خپل لمونځ او اودس وکړی او الحمدلله اوسه پورې خو چا ته داسې بده را دا خبره هم نه ده کړې او نه یې چا سره څه ظلم زیاتی کړی دی چې هغه خپه شوی ترې نه بل داسې څه هغه کړی الحمدالله ښه ښايسته بس ښه په طبیعت سره هر یو سړی چې اذان وشي دوکان بند کړه او د جومات طرف ته لاړ شي. الحمدالله زه ګورم د دې سیمې ولس الحمدالله ښه صحیح سلامت پروت دی په خپلو کورونو کښې دی ولس ډېر زیات دی زه ډېر زیات خوشحاله شوم ځینې داسې ولسونه شته دی اکثره داسې خلک دی د اسلامي خلافت په خلاف پاڅون کوي عوام مطلب که کوټ واخلو یا اوس پچیر واخلو د مامند خلک شو او همداسې نور ځېنې داسې خلک شته بیا چې هغوی پاڅون کوي څه علت دی دا خلک پاڅون کوي ستاسې په نظر ولې دغه خلک د اسلامي خلافت په خلاف پاڅون کوي ستا په نظر دا خلک څنګه دا پاڅون ته هڅېږي او پاڅون کوي یاره زه خو یم چې دا د خلکو دا ده چټي خبرې دي بس دا د دې وجه ده چې خبر نه یي تر چې د دوو هدف څه دی د دود چی راوړی دی دا خو صرف او صرف اسلام دی کوم سړی چی دا غواړی چی زه مسلمان یمه زه اسلام قبلومه باید چی ددی ته غاړه کیږدی او چی کوم سړی دا نه منی چی یاره زه دود سره جنګیږمه لیا پاڅون کړم هغه د خپل ماین دا قضاوت وکړی چی دود چی راوړی دی چی جمع له به ځی وروره شرعی پرده به راولی په کور کی دغه هغه دی وروره بس اسلام خو ټول همدی نه جوړ دی او نور دا خبره نشته که چور دا خلک ځان نه چې کومې خبرې کا چېر لیا داسې ظلم کا خلک په زوره معنې دغه ته بي جومات لې بي او دا ظلم ظلم زیاتی کا اکثر خلک دا خبرې کا ما خپله اورېدلي دي چې د چا په کور کې روره پېغله یا غم په کور معنې تو جنډه ودرئ دا په زل خبرې دي الحمدلله دلته ډېر وخت شو تقریبا چې روغ یو نیم کال برابره کېږي یا دوه کاله چې دا دلته راغلي دي الحمدلله دلته خو مونږ ډېر زیات خوشحاله یو او یوه داسې یو ظلم زیاتی اوسه پورې نه دی شوی که مجاهد یي او که همداسې عوام کس یي که چې څوک ظلم زیاتی وکړه نو وروره هلته محکمې له ځي قاضي له ورځي هغه ښه ښایسته فیصله کاندي چې وروره د قرآن او د حدیثو نه چې کومه فیصله یي هغه فیصله به شي او دلته ظلم زیاتی چا نه دی کړی او هغه چې څوک پاڅون کړه هغه د ځان سره خپله قضاوت وکړه چې د دې خلکو کوم هدف دی کوم یو هغه ده نو بیا د ځان سره فیصله وکړه چې زه کوم طرف ته ودرېدلی یم اسلام دی او که نه غیر قانون دی نو بس ځان سره د خپله قضاوت وکړه همدې دا خلک زه لکه تاسو په خپلو خبرو کښې مې یادونه وکړه یقیني ده چې دا تبلیغاتو نه متاثره شوي اکثره خلک دغه مسلمانان وروڼه چې کوم دي دوی ته دا تبلیغات کېږي چې دوی د کورونو څخه پېغلې جنکۍ وباسي او زنانه له کورونو وباسي بیا یې ځانونو ته نکاح کوي او حال دا چې واړه ماشومان وژني او حلالوي یې داسې خبرې ورته کېږي بیا هغوی پاڅون کوي یو مجاهد له یو مسلمان راپڅږي او په هغې باندې دا تندی خالي تروشي داسې یو کار نه دی شوی او نور چې دا خلک دا کوم چې دا پروپاګنډې کاندي چې یاره داسې وشو او داسې وشو دا هسې په زور خبرې دي دې ته د یو غوږ نه نیسي او راضه شي دلته خلافت خاوره دلته د خیر دی وده ګوري چا ته دلته داسې دغه بندیز نه شته دی چې هغه راشي او دلته وګوري چې یاره زه دا حالات معلوم کړم چې څنګه حالات دي الله ته معلوم کړه ښه ده وګوري چې دا مجاهدین څه رقم ژوند تېروي دا نور خلک څه رقم ژوند تېروي خپله یې وګوري دا چټي خبرې چې دي دې ته د غوږ نه نیسي نو راده شي او دلته د خپله ماندي مخامخ په مخامخ دا وګوري چې دا څه رقم حالات دي اکثره خلک دا تبلیغات هم کوي وایي دوی کلینیکونه وسوځول، کلینیکونه یې بند کړل، همداراز وایي مدرسې او مکتبونه یې بند کړل. داسې خبرې هم کېږي وایي ماشومان سبقونو ته نه ځي، هغه خلک چې وایي مخکې یې ماشومانو سبقونه ویل اوس وایي سبقونو ته نه ځي او مدرسې او مکتبونه بند شوي دي. داسې خبرې هم کېږي، ایا رښتیا دلته مکتبونه، مدرسې، کلینیکونه بند شوي که داسې دروغ دي، هسې پروپاګنډې دي؟ یاره الحمدلله دلته خو مکتب نه دی بند شوی معلمان هم شته دی ماشومان همغسې مدرسو له راځي وړې جینکۍ دي د هغو خپل کلاسونه دي او د هلکانو خپل کلاسونه دي الحمدلله درسونه روان دي هم مدرسې شته دی او هم مکتبونه شته سهار چې دی د دولسو بجو پورې مکتب دی، د ماسپښین نه وروسته بیا مدرسه شروع کېږي، مازدیګره پورې هغه وي، مدرسې دي او الحمدلله دا خو اوس چټي خبرې دي، کلینیکونه که چې کوم دي دا خو هم بس انشاالله ډاکټران هم شته دی ښه او مخکې دا مرستیاګانې ډېرې زیاتې وې، اوس الحمدلله دا خلافت چې راغلی دی بس دغه یو دغه ما ډېر زیات دې هغه ته سوچ کړی دی چې مرستیاګانې بېخي ختمې شوي دي، الحمدلله والحمدلله دا ختمې شوي دي مرستیاګانې بېخي نه شته دی. پخوا هم همدلته نور تنظیمونه وو، که امارت شو یا نور داسې تنظیمونه، په هغې وخت کې دلته د خلکو سره د هغوی چلند څنګه و، مطلب ظالم به په مظلوم ظلم کاوه، هغه ظلم مخه یې نیوله که نه، نور داسې شرعي احکام یې جاري کړي وو که نه، د هغوی خلکو او د دې خلکو تر منځ د اسلامي خلافت د مجاهدینو تر منځ څه توپیر احساسېده؟ منځونې هم نه وو زده، داسې ګډ وډ وو او بله دا خبره وه چې ماښام مامون چې به وشو بس خلکو به دروازې را بندې کړې، بصر سړی به هېرېده، کور دروازه به یې بنده کړه او زه خپله معنې کله کله د کور دروازه هم رانه خلاصه پاتې شي، کیسه کې هم نه یم او الحمدلله اوس کیسه کې هم نه یم او بس الحمدلله اوس خو امن دی او بېخي هېڅ خبره هم نشته دی. دا مخکې د امارت وخت کښې چې وو بس هر سړی به ورځې به هم هېرېده او د شپې به هم هېرېدې چې یاره اوس به څنګه چل شي او اوس به څنګه چل شي دا حساب اوس بېخي نشته دی بېخي الحمدلله بېخي ډاډه یو او هلته چې وې بس وروره دا سر ته بې دغه ورچولې وه بس لاسونه بې له ولچک کړه وړکې څه شی مه کړی څه ګناه ده او بس لاړ به وو دې بازار منځ کښې دغزه کښې یو کس وشته نو نن هم پته نه لګي د چه شي پورې اوښته او څه ګناه وه. نو د خلافت مجاهد ښه ښکاره راځي کوم کس که چي مشکل يې مشکل يې بيا. هغه چي دی ښه ښکاره راځي تا ته يي چي ان دا کارډ وګوره زما دا کارډ دی دا منوم دی او ځه مخکې شه بس تا بيي ځان سره او بيا هلته که قاضي دی به چي کومه ګناه يي درکي بس هغه هغه ده که او نور بيرته سړی را خوشي کوي. ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې خوشحاله اوسې الله دې بس موفق لره کور دې ودان. السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمة الله. زما د دین او د اسلام او د خلافت ټولو دښمنانو ته دا پیغام ده چې تاسې ټول په ناحقه او په باطله یې، ځکه په باطله یې چې تاسې لږ ذره سوچ وکړئ او فکر وکړئ چې تاسې سره سره د دومره تجهیزاتو په قسما قسم اسلحو باندې بار په هر میدان مو جنګ بایللی ده، ولې چې ستاسو تر شا شیطان ولاړ ده او زمونږ تر شا رحمان ولاړ ده، تاسې فکر وکړئ، سوچ وکړئ چې دومره قسما قسم اسلحې او قسما قسم مهمات در سره دي بیا مو هر میدان مو بایللی ده نو ستاسو مثال دا د چیلي ده او د خلافت مثال چې ده دا دی غره ده، که چېره چېلی غواړي چې غر وران کړي، نو دی به غره سره ډغرې ووهي، اماغزه به ېم راووځي او په شاخونه به ېم مات شي، خو غره ته به هېڅ ضرر ونه رسوي، نو په خپل ځان باندې لږ ذره رحم وکړئ او په خپلو ځانونو ورحمېږئ، که چېرته تاسو په خپلو ځانونو ورحمېدلئ او صحیح عقیده او د اسلام لاره مو غوره کړه او اسلامو خلافت ته مو ځان تسلیم کړ، نو زه یو مجاهد، چې ستاسو سرونو ته لاس په توره ناست یم، که تاسو اسلامي خلافت ته راغلئ او ځان مو تسلیم کړ او اهلیت در په کې و، نو زه به ستاسو د قیادت لاندې یو د عسکر په حیث باندې زنده ګي کوم، ځکه د دې لپاره چې تاسو اسلام مو غوره کړ او د اسلام په ښایست مو ځان ښایسته کړ. تموج التحايا بجيد السماء كعقد بهيد غازیان د خراسان دي، حماسي زمزمې دي، مؤمنو پرګنو ته یې ورکړې حوصلې دي، په هر میدان کې مخکې دي، الحمدلله شکر دوی ډېرې سختې کړې پر مرتدو ورځې شپې دي. په دې خپرونه کې د خراسان له یو پیاوړي شاعر سره د هغه د ژوند او شاعرۍ په اړه مرکه. اقوال اعمال دي چې سړی پرې د اسلام نه خارجېږي. مسلمان چې د اسلام نه خارجېږي د هغې ډېر اسباب علماء کرامو ذکر کړي دي تر دې چې بعضې علماء کرام پنځه سوو ته هم رسوي او دوه سوو درې سوو ته هم رسوي خو شېخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه په خپل کتاب کې چې دی نواقض الاسلام په لسو خبرو کښې چه راجمع کړي دي او په هغې کښې تفصیلي دا چه دا ټول اسباب الکفران او ونواقض الایمان څلور دېرش او پنځه ویشت کښې چه راجمع کیږي.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 په خپل کتاب کښې چې نواقض الاسلام په لسو خبرو کښې چې را جمع کړي دي او په هغې کښې تفصیلي دا چې دا ټول اسباب الکفران او نواقض الایمان څلور دېرش او پېنځه ویشت کښې چې را جمع کېږي باطل اصلاح مانا ده یعنې هر هغه کارونه چې په هغې باندې د انسان اسلام ماتېږي لکه څنګه چې د اودس د ماتېدو لپاره اسباب شته همدغه شان د اسلام د ماتېدو هم اسباب شته یعنې انسان دې داسې نه وي چې ما اودس وکړو بېګا مې اودس کړی او بیا وده شوی یم سهار په بېګانه اودس باندې چې انسان لمونځ وکړي لکه څنګه چې د انسان د اودس په خوب باندې مات شو نو همدغه شانته د انسان دغه اسلام هم په دې یو څو کارونو باندې ماتېږي یعنې مختصر به ذکر کړو مونږ ځکه بعضې خلک قبرونو ته ورځي او دا قبرونه الله ته واسطه کوي وسیله ګرځوي همدغه شان ته بعضې خلک دغه بتان چې الله ته واسطه کوي لتقربونه الی الله زلفی لکه د مکې قریشو مشرکینو به دا خبره کوله یعنې د بنده او د الله مابین کښې واسطه ګرځول دا هم شرک دی او په دې باندې هم انسان د اسلام نه خارجېږي او بل درېیم ناقص دا چې کله انسان د مشرکینو او د کافرو او د مرتدینو په کفر کښې شک کوي نو دا انسان هم کافر کېږي او د اسلام نه وځي او شک کول خو لا پرېږده څه دي وهم هم سړی وکړي کېدی شي دا به مشرک یا مرتد به وي که نه وي نو په دې باندې هم سړی د اسلام نه خارجېږي. لکه شیخ صاحب د دې اوسنی مثال داسې دی لکه ملي اردو او اربکیان دې په هغه کښې بعضې خلک شک کوي چې دا کافر دي که نه دي. هو همدغه مثال دی. مثلاً په اردو باندي همدغه شان په دې نورو خلکو باندي چې د کافرو سره یو ځای شوي او د کافرو سره موالات کوي دې باره کښې چې دی دا د علماوو ټولو علماوو دا اجماع کړې ده باقاعده د پخوا علماوو نه تر اوس زمانې پوري چې دا ټول دا ټول د اسلام نه خارج شوي او سره له دې نه او یو کس راپاڅي ملا وي که امي وي که هر څوک وي دا وایي چې یاره د دې په کفر کښې زه شک کوم نو دا انسان بې له شکه چې کافر کېږي یعنې د دې په کفر کښې چه شک نه دی په کار د هر هغه انسان لپاره چې هغه صحیح مسلمان وي اور په الله باندې په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او څلورم سبب یې دا دی چې څوک دا عقیده لري چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې نه دغه زما لاره غوره ده مثال د دې دا دی چې څوک عقیده لري چې دیموکراسي همدغه شان سیکولر نظام دا کوم اساسي قانون وضعي قوانین چې خلکو د خپلو ملکونو لپاره وضع کړي دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه غوره وګڼي او په دې باندې فیصله وکړي، په دې باندې هم انسان د اسلام نه وځي او کافر کېږي. او پېنځم سبب یې دا دی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قانون نه یو قانون بد وګڼي، لکه انسان وي چې په اسلام کې لاس کږ کول لا څه حیثیت لري، یا هغه زنانه چې شاده شیده وي او یا هغه سړی چې واده یې کړی وي او زنا وکړي نو د هغې رجمول لا څه حیثیت لري، یا د بکر باره کې داسې ووایي یعنې سپک نظر وکړي شرع ته او اسلام ته نو دا انسان هم د اسلام نه خارجېږي او وځي. او په دې باندې انسان د اسلام نه وځي چې بېخي یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هدي او قانون ته د اسلام قانون ته په بد نظر ونه ګوري خو لیکن بغیر د ما انزل الله باندې فیصلې کوي او یا وایي چې بس په دې باندې فیصله کومه خو مونږ په غلطه یو نو په دې باندې سړی کافر کېږي ځکه امام بخاري رحمه الله باب ږدي باب من قال ان الایمان هو العمل یعنې ایمان چې دا عمل ته ویل کېږي، کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په هدي باندې څوک عمل نه کوي، نو دا انسان چې اسلام نه خارجېږي او دا انسان چې مرتد کېږي او په دې کافر کېږي. او شپږم دا دی چې څوک رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین پورې د دین یو معمولي کار پورې چې استهزا وکړي، نو په دې باندې هم سړی کافر کېږي. یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شخصیت پورې استهزا وشي، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب پورې مثلاً ووایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نسب کې داسې خلک تېر شوي چې هغوی ورته د زنا او العیاذ بالله په دې هم سړی کافر کېږي او یا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقو پورې یو سړی استهزا وکړي په دې باندې هم سړی کافر کېږي اګر که هغه سنت طریقه وړوکی وي که غټ وي دې وجې نه چې دی ملا علي قاري رحمه الله فرمایي الجماعه جنتي ډله څوک ده هغه خلک دي هم اهل العلم والفقه الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم في القطمير والنقير ولم يبتدعوا بالتغيير والتحريف یعنې اهلسنه والجماعه والا هغه دي چې په وړو وړو کارونو کښې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري کوي او چې څوک د رسول الله صلی کارونو ته وړوکی کار وایي او په هغې باندې عمل نه کوي یا چې استهزا کوي او وایي چې استهزا وکړي چې دا نه منم زه ټوخې او مسخرې وکړي که دا پرې کافر کېږي همدغه شان ته ومې دا دی چې کوم انسان سحر وکړي جادو وکړي او یا چې د جادو یوه نوعه را ونیسي صرف او همدغه شان بل نوع عطف او یا چې جادوګر انسان ته سړی کافر ونه وایي نو په دې باندې هم انسان کافر کېږي او اتم دا یې چې د کافرو سره مدد کول د مشرکینو سره او همدغه شان د هغوی سره مرسته کول په خلاف د مسلمانانو دا هم کفر دی لکه ابن باز رحمه الله د هغې فتاوا ده د هغې اول جلد دوه سوه او څلور اویایم نمبر صفحې کښې فرمائی وقد اجمع علماء الاسلام علی ان من ظاهر الکفار علی المسلمین بأی نوع من المساعده فهو کافر مثلهم وایي ټول د مسلمانانو علماو په دې خبره باندې اجماع کړې ده که یو انسان د مسلمانانو په خلاف د کافرو سره مدد وکړي اګر که واړه واړه مددونه وي خو دا انسان په اتفاق اسلام نه وتلی دی او په استدلال کښې د آیات پېش کوي ومن یتولهم منکم فانه منهم همدغه شان شیخ عبداللطیف رحمه الله فرمایي وهذا ردة صریحة بالاتفاق د ټولو د علماو په اتفاق باندي د کافرو سره مدد کول په ادارو کي کار کول د هغو سره قلم چلول د هغو سره چي په ژبه کي شریک کېدل مثلا یعنې خپله ژبه خپل مشوره د هغو سره ګڼئ چي یو وړوکی کار چي هغې ته ښکاري او د کافرو سره شریک کړي او د کافرو د مسلمانانو په خلاف د کافرو سره مددو کښې په وړو وړو کارونو کښې د انتصار په اتفاق د مسلمانانو د اسلام نه وځي او خارجېږي. نهم دا دی چې کوم انسان دا عقیده ولري په دې خبره باندې چې خضر علیه السلام یا د موسی علیه السلام شریعت او یا چې دی د عیسی علیه السلام شریعت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت نه غوره دی نو دا په دې باندې کافر کېږي یعنې پخواني ادیان په دین اسلام باندي غوره کول دا هم د ردت او د کفر سبب دی او په دې باندي ډېر ادله دي په قرآن کریم کي همدغه شان ته لسم یې دا دی کوم انسان چي د الله رب العالمین د دین نه اعراض وکړي او د هغه علم هم نه زده کوي او په هغه باندي عمل هم نه کوي نو دا هم د اسلام نه خارجېږي لکه ډېری مسلمانان دي په نامه مسلمانان د کلمې پوښتنه وکړي کلمه ورته زده نه وي کلمې طیبه او چې بیا د معنا پوښتنه ورنه کړې نو معنا به ورته زده نه وي او چې بیا د هغې د شرایطو پوښتنه کړې هغه خو ورته بېخي زده نه وي نو باقاعده دا په کار دي چې ټول مسلمانان د کلمې د معنا نه او د هغې د شرایطو نه ځان خبر کړي او په هغې باندې عمل وکړي نو دا هم سړي له فایده نه ورکوي چې انسان د کلمې معنا هم خبر وي د شرایط نه هم خبر وي خو بیا ورباندې عمل نه کوي یعنې عمل نه کول په کلمه باندې دا هم د کفر سبب دی لکه دغه مسئله البرهان کښې ذکر شوې ده همدغه شانته نورو علماؤ هم ذکر کړې دي مجموع فتاوا کښې امام ابن تيميه رحمه الله هم ذکر کړې دی او مجموع مقالات متنوعه کښې هم دغه مسئله ذکر دی چې څوک په کلمې باندې عمل ونه کړي او د کلمې علم يې زده نه کړي دا سړی کافر کېږي همدغه شان د بت ته سجده کول قبرونو ته سجده کول یا چې لمر سپوږمۍ ته سجده کول ستورو ته سجده کول دا هم د کفر ذریعه دی او سړی پرې کافر کېږي او دولسم یې دا دی چې د الله رب العالمین سپېڅلی کتاب راوستل او ګندګي او چټلي ته اردول یا په ځمکه باندې شتل او یا د هغې استهزا کول یا د قدم لاندې راوستل نو دا هم د کفر سبب دی او په دې باندې سړی کافر کېږي همدغه شان ته دیارلسم یې دا دی چې کله انسان حرامو ته حلال ووایي یا چې دی حلال ته حرام ووایي نو په دې باندې هم سړی کافر کېږي لکه بعضې خلک اتین او چا استاد ته چه حلال وی او کری هم دا په هغی او عشر هم اخلی په دی باندی انسان چه کافر کیږی او د اسلام نه وځی او په دی باندی ادله په قران کریم کښې شته دی او څوارلسم یې دا چه د الله رب العالمین د ربوبیت نه انسان انکار وکړي او د الله د وحدانیت نه انکار وکړي نو دا هم د کفر سبب دی چه د الله ربوبیت نه مني همداشان د الله وحدانیت نه مني د الله څخه برخدار ګرځوي او بل انسان چې داسې ووایي، پېنځلسم یې دا چې دا کوم قانون چې د الله رب العالمین دی او زمونږ مخ ته پروت دی، دا هغه زمانې پورې اړه لرله، هغه زمانې سره چې تعلق یې لرل او نن سبا دې قرآن او د دې شرع چې دی تاریخ تېر شوی دی، کوم انسان چې دا خبره وکړي او په ذهن کې دا خبره راولي، نو په دې باندې انسان کافر کېږي او د اسلام نه وځي. یعنې شرع محمدي هغه زمانې پورې خاص کول او دې زمانې د لپاره مه عاموي نو دا سړی چې مرتد کېږي او د اسلام نه وځي او شپاړسم یې دا دی چې کوم انسان دا عقیده ولري عالم چې دنیا دا قدیم دی مثلا داسې ووایي د اسمان او ځمکه چې دا قدیم دی او دا پخوا نه دی او بس همداسې را روان دی او حادث نه دی یعنې الله نه دی پیدا کړی دا د حدوثیت د عالم باره کې اتلسم دا چې څوک چې صحابو ته کافر وایي او یا چې صحابو پسې لعنت ویل ناحلال ګڼي او یا چې دی د صحابو ته چې دی نسبت د فحش کوي د فحاشي او یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بي بي ام المؤمنین ته هغې ته چې دی د بې حیايي نسبت کوي نو په دې باندې به انسان د اسلام نه وځي او خارجېږي لکه څنګه چې د شیعو د کفر سبب یو همدغه کلمه ده همدغه خبره ده او چې په دغه خبره کښې کوم مسلمان چې د شیعو سره موافقت کوي نو دا انسان هم د اسلام د کړیو دایرې نه چې خارجېږي همدغه شان د کوم انسان چې د ملایکو او د جنیاتو د وجود نه انکار کوي او دا عقیده هم لري چې ملایک دا د الله رب العالمین لوڼې دي او دا جنیان چې د الله رب العالمین زامن دي العیاذ بالله ملایکو پورې ټوکې کوي انسان په دې باندې انسان د د اسلام د دایرې نه وځي او کافر کېږي او یا چې یو انسان داسې چې د ابلیس دا شیطان یو خرافه ده یو د ځان نه جوړ شوی شی دی او بیخي په دنیا کې په عالم کې وجود نه لري د شیطان باره کې دا عقیده لري چې شیطان بیخي په دنیا کې شته نه هسې خلکو د ځان نه جوړه کړې ده په دې باندې هم سړی د اسلام نه وځي د اسلام د کړۍ نه وځي او یا چې په جنت کې یا په جهنم کې د همېشه اوسېدو نه د انسان انکار کوي نو په دې باندې هم انسان کافر کېږي او د اسلام د دایرې نه وځي او همدغه شان ته یوویشتمې دا دی چې کوم انسان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت نه انکار کوي داسې وایي چې دا نور دی او بشر نه دی یعنې ذاتاً او معناً دا چې دی نور دی، د رسول الله صلعم دا ذات، شخص، نور ګڼي او بشر یې نه ګڼي، په دې باندې هم انسان کافر کېږي، په اجماع د علماوو باندې چې ټولو مسلمانانو په دې اجماع کړې چې څوک د رسول الله صلعم بشریت ونه مني، دا د اسلام نه وځي، لکه امام الوسي رحمه الله څلورم جلد یو سل دیارلسم نمبر صفحه کښې دا خبره یې څېړلې ده. لکه په اوسنۍ زمانه کښې بریلویان. لکه د بریلیانو مثال شو، همدغه شانته د قیدیانیانو مثال شو، همداسې نور ګمراه ډلې. چې ډېر ګمراه ډلې وو چې د هغې د نقش بندي او چې په بريليو کښې څلور مذهبونه يې د هغې وو چې په هغې کښې دغه ټول دې قائل دي اکثر چې رسول الله صلي الله عليه وسلم دا نور دی بشر نه دی يعني بريليه خاص کر بريليه دا دې قائل دي چې بشر نه دی دا نور دی نو دغه شان خلک چې د اسلام د دایرې او د کړۍ نه وځي همدغه شان ته درېشتمې دا څوک عقیده لري رسول الله صلی الله علیه وسلم او همدغه شان د الله رب العالمین د اولیاو نه یو ولي په غیب باندې پوهېږي او یا په دې پوه شي دا خبره وکړي چې د رسول الله صلی سره علم کلي دی یا د یو ولي سره چې علم کلي او محیط دی نو دا انسان په اجماع د مسلمانانو باندې کافر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله وایي الله فرمایي قل لا یعلم الغیب من فی السماوات والارض وایه پېغمبره په غیب باندې هېڅوک نه پوهېږي د الله نه غیر، قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب، ډېر ایتونه په دې باندې چې د الله نبي په غیب باندې نه پوهېدل لکه تاسو چې وختي ذکر کړه بریلیان هم د بریلیو همدغه نظریه چې رسول الله ص په غیب باندې پوهېږي او ولي هم په غیب باندې پوهېږي او بله خبره دا چې کوم انسان اولیاو ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې فوقیت ورکوي دا انسان هم کافر کېږي ځکه د بعضې بریلیو هم همدا عقیده کله کله ویل شي د نبي د درجې نه نوري درجې اوچتېږي، خو بعضې صوفیو دا عقیده ده، خو دا د کافر کېدو سبب ګرځي. څلوېښتم یې دا دی چې څوک د غیرالله دپاره ذبح، نذر، منښت کوي، د غیرالله دپاره، د قبرونو دپاره، د بتانو دپاره، چې کوم انسان په دې باندې عقیده ولري چې الله رب العالمین په هغه څه باندې نه پوهېږي چې کوم نومونه په اسمان او په ځمکه کي لکه څنګه چې تبار شیګانو دغه عقیده ده چې په اسمان او ځمکه کي کوم شیونه وي په هغې باندې الله نه پوهېږي همدغه شان ته د شیونو په نومونو باندې الله نه پوهېږي او دا عقیده څوک لري نو دا چې غلیظ کافر دی لکه شیګانو دا عقیده ده لکه شیګان چې د بدا قایل دي او په دې باندې انسان کافر کېږي او د اسلام نه وځي پکښتنې دا دی چې څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم چریت پورې عیب ولګوي مثلا د ږیرې پورې استهزا وکړي یا چې د حجاب او پردې پورې استهزا وکړي همداسې نور شیو پورې استهزا وکړي دا انسان کافر کېږي لکه احسن فتاوا اول جیل او د هغې دوه څلوېښتم نمبر صفحه کښې دا مسله چې څېړلې ده ږیرې پورې استحضاء وشي، حجاب پورې استحضاء وشي یا چا پنسې اوچتې کړي او هغې پورې استحضاء وکړي ورته ووایي چې څه شولې خو نه کرې همدغه شان ته نورې خبرې کوي که نه استحضاءي جملې استعمالوي په دې باندې هم انسان کافر کېږي. لکه بعضې خلک دې ږیرو والا ته شیخ وایي شیخه څنګه او بیا ورپسې مسخرې کوي. او استحضاء هم څوک چې وایي دا د کفر سبب دی او کافر کېږي په انسان همدغه شان ته ویشتمه یې دا دی چې کوم انسان په ګناه باندې فخر کوي د اسلام سره مینه نه لري یا د مسلمانانو سره مینه نه لري او د مسلمانانو سره چې څوک بغض کوي د هغې سره بغض نه لري د اسلام او د ایمان چې څوک دښمن وي د هغې سره دښمني نه لري د انسان هم په دې باندې کافر کېږي لکه د منافقو اعتقادي یو علامه دا ده چې الکراهیة لانتصار دین النبي صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د مدد یعنې دا بد ګڼي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین مخکې کېدل نه غواړي. کوم انسان چې دا نه غواړي چې شریعت مخکې شي او یا مسلمانان مخکې شي نو دا انسان هم په اتفاق د مسلمانانو کافر دی او کافر کېږي. نهه ویشتمې سبب یې دا دی کوم انسان چې د شرک نه انکار ونه کړي همدغه شان ته د مشرکینو سره چې عداوت ونه ساتي دا انسان مؤمن کېدی نه شي اګر که دا انسان د الله رب العالمين يوازې عبادت کوي، يو انسان د شپې او د ورځې الله ته ودرېږي او عبادتونه هم کوي خو د مشرک سړي سړي سره دښمني هم نه لري همدغه شان ته شرک بد هم نه ګڼي يا په مثال کې به يې را واخلو ديموکراتيانو سره چې دښمني هم نه لري او ديموکراتي بد هم نه ګڼي نو دا انسان په دې باندې کافر کېږي اګر که د دې په جمله کې ځان نه داخلوي همدغه شان ته دېرشتم يې دا دی کوم انسان چې علم سپک ګڼي یا چې د علماو سپکاوي کوي یا د علم بارونکي خلکو او طالبالعلمانو یې سپکاوي کوي نو دا انسان هم په دې باندې کافر کېږي او د اسلام نه وځي لکه دې لنډ مثال دا بعضې خلک اوس تسري زمانې خلک وایي معاصر خلک چې خلک مریخ ته وخته تاسو اوس هم علم کوئ او بلکل همدا خبره کوي لکه زه مثال زه یو خبره وکړم زه لاندې جلالباد ښار کښې وم یو کس سندره لګولې وه ما ورته ویل چې دا سندره بنده کړه متل چې دا ناڅه استهزاءً یې ویل، ویل خلک چې بس سپوږمو ته وختل او ټیکنالوژي کوم ځي ته ورسوي او تاسو چې ایله په دې مسئله کښې لګیا چې دا حلال دی او دا حرام دی دا مه کوئ کنه یعنې هم دغه مثال یې دی او یو دېرشتم یې دا دی کوم انسان چې اسلام بد ګڼي او یا چې دی د مسلمانانو جماعت ته چې دی بد نسبت کوي نو دا انسان هم کافر کېږي اګر که دا انسان د اسلام دعوه هم کوي او په اسلام باندې چې عمل هم کوي د هغي مقدماتو ده یا د کفر د مدد لپاره د انسان مخکي کېږي او یا چي د کفري قانون په تایید کي د انسان ودرېږي او یا چي دی دغه انسان په دې کفر کي ځان داخلوي په دې قوانینو کي اګر که ځان ته مسلمان وي خو دا هم په دې کار باندي انسان کافر کېږي ډېری خلک دي چي دفترونو کي کار کوي د کفر او همدغه شانته د اساسي وضعي قوانین دا عملي کوي، خو بیا هم وایي چې یاره مونږ لمونځونه هم کوو، مونږ روژې هم نیسو، زکاتونه هم ورکوو او الله هم مونږ راضي کوو، نفلي روژې هم نیسو، ډېر عبادتونه هم کوو. سره له دومره ډېرو عباداتو دا انسان کافر دی، کله چې وضعي قوانین په خلکو باندې عملي کوي. او درې وېشتمه دا چې کوم انسان د غیرالله نه مدد غواړي، دا هم شرک دی. یا مړو نه مدد غوښتل، همدغه شان د بتانو نه مدد غوښتل، دا چې د کفر سبب دی، انسان چې د. کافر کېږي او د اسلام د تړاو د هغې نشې نه انسان خارجي او باید دا انسان ځان ته بیا مسلمان ونوموي. څلور دېرشتم یې دا دی چې د هر مسلمان او د هر موحد دپاره دا په کار دی چې کفر بالطاغوت وکړي او کوم انسان چې کفر بالطاغوت ونه کړي نو د دې انسان دا کلمه چې پوره نه ده ځکه کلمة الاخلاص په هغې کښې دوه جملې دي یو په الله باندې ایمان لرل دی او بل چې کفر بالطاغوت دی او د هر انسان لپاره دا په کار دی چې دی یو قانون د الله رب العالمین د کتاب په مقابله کښې راوتي نو په هغې باندې یو انسان کافر شي ډېر وخت کښې هغه ونه مني او باید هغه ونه مني کفر بالطاغوت دا چې د الله د قانون نه غیر نور قانون ونه مني ځکه چې کفر بالطاغوت علما کرام دا چې د د نواقض د اسلام نه نهم ناقض دی او چې سړی کفر بالطاغوت ونه کړي دا هم کافر کړي ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله څوک کافر شي په طاغوت باندې او په الله باندې ایمان ولري نو فقد استمسک بالعروة الوثقا دا صحیح مؤمن او صحیح ایمان والا انسان دی نه جوړ شو لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله وکفر بما یعبد من دون الله کوم انسان چې لا اله الا الله ووایي او د الله نه غیر لکه څنګه چې د انسان اودس ماتېږي همدغه شان د اسلام ماتېږي په کار همدا دی چې مسلمانان دغه نواقص د اسلام یاد کړي او په ذهن کښې کښېنوي چې د دې نه دا کار ونه شي لکه څنګه چې بس صحابو فرمایل و چې ډېر کات یو سړی یهودي هم شي نصراني هم شي خو دا نه پوهېږي چې زه یهودي یم که نصراني یم خو بیا سره د جهل نه انسان چې کفر ته ووځي نو ډېر کاته انسان د کفر کار کوي خو په خپل کفر باندې نه پوهېږي نو هسې نه چې دا انسان وفات هم شي او بیا هم الله رب العالمین د کافرو سره یو ځای کړي نو د هر انسان لپاره دا په کار دی لکه څنګه چې د خواړه لپاره همدغه شان د څښاک لپاره به انسان کوښښ کوي نو همدغه شانه د ایماني کیفیت جوړولو لپاره هم دا انسان دا کوښښ وکړي خپل توحید دې انسان جوړ کړي او دا ټول شیونه وپېژني باید او الله رب العالمين دي مونږ ته د قرآن او سنت صحيح پوهه نصيب کړي او صحيح بصيرت الله دي مونږ ته نصيب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم ګرانو اورېدونکو تاسو واورېدل چې کوم اقوال اعمال او کارونه چې انسان پې یا سړی پې د اسلام نه خارجېږي او کافر کېږي پې نو شیخ صاحب یې په اړه قرآني او نبوي دلایل وړاندې کړه هیله ده چې